اے دای لاړو ضرورت را نغه الہ العالمین هوا رو لګلا او ملائک رو لګل او یو کافر عمرو ابن عبد ود د دې خندق نه راټوب کوې سوکسه چې مقابله لروزي نو علی رضی الله عنه مرد میدان دی ورته بار وروته کافی شو او هغه کفایت دا والله ملائک رو لګل او هوای رو لګل او دای دا غشي برابر وشتل د نبی رحم السلام نسو منظورم پدې غزا کې قضا شوی لکه څنګه موږ مشغول کو دا غمز درمیان د مازی گرد مزنا حتا غابت الشمس ور ډوب شو ګورد الله حبیب اجتماعي امت ته خیری ندی کړی ځان مسله باندې پوي کوي او انفرادي ډېر خلکو لکړي یو جمعه دی موضوع باندې الحمدلله موږ بیان کړی چې د الله حبیب کمو کمو خلکو لخیری کړی نو باز باز خلق نبی علیہ السلام خیری کې لګدل تم وای الله کورونا او قبرونا د دای د اور نډک کې مونږ خو د مازیګر د مزنه مشغول کو دغورا جهاد دومره اهمه فریضه ده چې رسول الله علیه السلام پکې د ټولو نه افضل مسجد مازیګر دی اکه ځا شوی نور ډوب شو دای دغه حمله شو روکا او د دای په دفاع کې نبی رحم السلام او مسلمانان لګیاو او مزد مازیګر قضا شو یو حدیث کې داسې مضمون راغله د بخاری مسلم شریف او غنو کتابونو حدیث ته جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما وای چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه راغه پرز د خندق نور ډوب شو نو کفار ته خیره ازار کول او یاد الله رسول ما کت صلی العصر و یزخ نزدې نوم چې نمازیګر مزمو کو نور ډوب شو نو نبی علیہ السلام ولی والله ما صلیتها قسم په الله ما نه کړې نو موږ راپور ته شو بوتان ته د مدینه منورې ډېر خړو نه دي یو پکې وادي بوتان دی او دې ته وادي الجنت وایي د مدینه منورې د الله د حبیب د نسبت د وجه نه باز خړو نه د جنت دي بعضی زایونه د جنت دی دا اوهد سمر لوی غر د مدینه منوره کې دی توي من جبال الجنه د جنت د غرونو نه ده نو بطحان خړ تراکوشل نبی علیہ السلام او دسو کو صحابه کرام او دسو کو نور ډوب شوه او اول د مازیګر مزو کو بیا اور پسې د ماخام کو بعض روایاتو کې ډېر منځونه راغلي نو دا الله حبیب نه دا منځونه د مازی ګرم قضا شوه او هغه کو به ورپسې د ماخام کو به ورپسې د ماخام کو او بطحان دا د مدینی منورې په خړونو کې یو خړ دی علماء لیکلي وای دا مز قضا شو زکه د صلات خوف حکم نو راغله رستو د صلات خوف حکم راغله د صلات خوف حکم راغله اور د جهاد د وجه نه مز د وخت نه رستو کول چونکه الته د الله یو بل اهم فریضه ده یو بل اهم فریضه ده نو داغی د وجه نه قبل فریضه رستو شي د شریعت یو حکم ده لکه تاسو نمخ کې حدیث تیر شو کې یادی لکه رسول روان د نبی رحم السلام چې د خندق د غزا نه فارغ شو نو ورته حکم راغی چې بني قریظه لزوی موز بسوک نه کوي مگر بني قریظه کې نو بای صحابه وی را لوي دي چې تمنه کې قضا شو قضا وکړو اواز وی مقصد جلدی و د الله د حبیب نموز یو کو لاړ الله حبیب د دواړو خل دواړو ډلو تصویب فرمایلو او په یوې ملامتیا او نوې او دی غزا نه پس د الله حبیب وی دا حدیث د بخاری الان نغزوهم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم وی دین پس به مون کافر او سره غزا کو د دی بدور وسنی چې مون پس راشي ادا دا رښتینی زبان کلام وی مون بزو مون پسې بسوک ناراضي د تاریخ گواه د جدي نه پس په کافرو کې جرأت نو تر سوجي د الله حبيب او دارنګ خلفای راشدینو چې کله مونږ خپل دین ته شاک نو بیا کافر سشل زړور شول او سمرا سمرا ملکونه چې مسلمانانو اغستی و غي بیا د مسلمانانو نو واغسل نو پدی غزا کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا سو فرمایل نبی علیہ الصلات والسلام چونګي کافرو تختیدل واپس راغې د کعب ابن مالک رضی الله عنه حدیث ده طبرانی شریف کې راغلی کعب ابن مالک رضی الله عنه نبی علیہ السلام چې کله واپس شو او مدینه منوره تراغه نزغره کې خوا اې د الله حبيب سور متوکلینو کې د اسباب استعمال کړي اسباب جائز استعمالول د توکل خلاف نه دي وحد کې دوز غر یا چولې وي دې کې موږ وضع علامته خپل زغره کې خو وغت سالا واستجمرا د الله حبيب غسل کو نو دې کې جبريل عليه الصلاه والسلام ورته راغی او ورته فرمایل شي حبيب تاسو غسل کې اصله کې خوا او مونږه ملائکه خلانه د کیخه ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای نبی رسول الله چې د خندق نه واپس شو اصله کې خوا او غسل کو اتاه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام ورته راغی فقال قد وضعت السلاح ورته وی د الله حبيب تاسو اسلحه کې خو والله ما وضعناه وای قسم په الله مونږه ملائکه خلانه دی خې لاړ شي نه د الله حبيب وی فإلا اینا قال ها هنا واشار الى قريظه اګور دې نو یو جهاد لا ختم نه دې صرف پیغمبر د اسلام غسل کو بل لزای الله خپل دې دین د پاره داس خلق پیدا کړو چې سړی کېدل نه لکه څنګه دنیا د موږ یو کارو کو خو قبل لینو پای خوشحالي ګدا نه وایو چې مو غوځایو فصلو ری بولو دا بل څنګه وکړو دا سه الله د دین غکار داغه اهمیت د دغه عظیم اشخاص په سینو کې خو پس نبی علیہ السلام حکم کو چې څوک به مز نه کوي مگر بنی قریظه او کې اجبری السلام یې زم اکیلا ورته ډشو او د الله د حکم مطابق پزړونو کې رو بچو انس رضی الله نو ایتبوي غني زګورم اغه دوړو تا چې د دې په دې کوسو کې راپور ته دي چې جبريل عليه الصلاه والسلام ورته لاړو او د الله حبيبم لاړو اوی فرمای لا یصلی ان احد العصر الا فی بنی قریظه بخاری شریف حدیث ته وی سوک به مز نه کوي مگر په بنی قریظه کې به کوي الله دا سه صحابه خپل پیغمبر علیه السلام ته ورکړي لګم دا ساړم دې سمر رزي د دشمن محاصره وا خدا نو یې موږ خلا دمنه نه کړي لا مسان دا غسته ځکه قران شریف کې دا یو ځان ته خپل موجوده وای پسونو آیاتونو کې د اصحاب رسول علیه السلام صفاتونه دي اې د چا ستاینه چې الله کوي نو د ستاینې قابل دي کنه نستو مان کېدل نستړي کېدل او نه اس قسمه کمزوري او سستی د نه اختیار ولا او د الله د خپل دین د پاره د سکړو بعض روایتو کې دا راغلي دي چې نبی عليه السلام په دې غزا کې سو کرتا زبیر رضی الله عنه لیکلې او دا اعزاز دای ته پدې کې ملاو ده پدی جهاد کې دا عزت او اعزاز الله زبیر رضی الله عنه ته ورکړي نبی علیہ الصلات والسلام دوی ته وی تاسو لاړ شئ او د بنی قریظه حال معلوم کړي اې دی پلجی دومره سختی دا نو دای هغه هغه ته لاړل نو د الله حبیب دوی ته دا بشارت و او صحیح روایتو کې دا سراغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل من یاتینا من یاتینا بخبر القوم فقال الزبیر انا جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایل سوق د چې د مشرکانو خبر براړي یوم الاحزاب وي نو زبیر رضی الله عنه زبو وکم بیا د الله حبیبي سوق د چې خبر براړي بیا زبیر رضی الله عنه زبو وکم درې زریوی دی په پاسې در چې قربان زب خبر راړم نو د الله حبيب ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير د هر پیغمبر به مخلص دوست او شاهزاده به زما مخلص دوست کو ګورې نو څوک دی زبير رضی الله عنه دی حواری وای خاص شخص تا او امدادی ته وای او عبد الله ابن زبیر د دای بچی دی رضی الله عنهما و ایزا و امر ابن ابي سلمہ دا واړو نو موږ زنانه وکيو نو ما خپل والد ته وکتل په اسور بني قريزه ته دوزلی لاړو یا درې پیری نو کله چې موږ کور ترالو ما ورته والد محترم ته وای ما تاسو کتای چې تلای راتلای با د الله حبیب فرمایلی من یاتی بنی قریظه فیاتینی بخبرهم سوق د چې بنی قریظه او تبلاړ شي او خبر به راړي نو ای زلاړم چې واپس شو نو د الله حبیب ورته فدا ک ابي و امي دا لوی مقام دی اې دي صحابي ته سوي مور خپلار مې درنه قربان شسو کولوي رسول الله عليه السلام ورته وایي او دی کف الله المؤمنین القتال لچې دراشم یو واقعیا را یاد شي شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه یو سر کس ور سره کې ناشتو اکل نه کله به بیاوی وې دې اعتماد وخت نه ده که څوک در نه سغواړي در سره یې ولې لاس می خالی وي دروغ کې نه راځي لاس سم خالی وي نو سپوږ شوي په خبره ما یو سره به کې ناسو ځانه ول مورید جوړ کړو نه لې تاسو را پیسې زب افته کې در لدمرا پیسې پی ګټم او چې یو سره په کلونو تاسو رکینی نو خامخا په اعتماد کې وسه پیسې ته واله به مال وی چې بچی دغه شان عکس ته پیژنې او پیسې والی اما کیم نولو مې ګوره خیره بدل له بخاری شریف کیو کې تباہ برباد پش خو هغه په طریقه نه منله بیا علماء یو مشوره ورکړه مې دا سي شعر د شیخ لوی لوی خلکو منل ک گورنر لبه می چې کین نو کې ناسوبه ک پاسه نو پاسې دوه نو ما یو مشوره ورکا بیا یو زیل راغلی او د ما دا وړو کې بچې مرا سره دې پوزې نه ونیو او مالوی چې بس نور منډه ترلې مو وکف الله المؤمنین القتال وی بس الله مدد کو اصلي باندې روب راغې مولې دا خلق دې دا خو په جرګو نه شوبته چې چاله وې پس هغه چرته چا حکومت لوي نو اصله بس نیو اې دا الله حبيب فرمایلی وی دا درې زمانه چې تیر شي بیا ډېر په چا اعتماد نه کې اوس ګوره الا ماشاء الله نیکان خلق شتا او روزانه هر سړی سوچ کوي چې ساری وسو کو اپ څنګه به دوکا کوم بعض خلک کلونه کلونه د اعتماد د پاره تا سره ناس پاسته وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد آله و اصحابه اجمعین ویشتم پارا سور واقعا کی د یو سلوی ختم آیات مبارکن زمونږ نوې درس نو حجاج دا په زور د دین نیول او قال کان عبد الله ابن زبیر و عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه باسنی لا امه لګل ام زمور خپلتا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دا کس خپل مور ته لګل وړو کېو اسماء بنت ابي بکر الصديق رضی الله تعالی عنهما تا عبد الله ابن زبير رضی الله عنه د حجاج په مقابله کې روته و اپ زورګونو خلکو د سره بیعت کړو او د مکه مکرمه خلیفہ او بیا حجاج د مقابله کې فوجونه رولېګل نبی علیہ السلام او د دې والد محترم چې د مکه مکرمه نه هجرت کولو نو دی ول سامان تړلو نو د تړلو شنو نلو پټه نیمه کا او پنیمه باندې د خپل والد او پنیمه د سید العالمین علیه الصلاۃ والسلام سامان تړلو د تزات النتواقین وای د دې لوی شان دی زما سر به د شفقت د وجې نه مسح کړو وانا یومئذ وسویف زه په دغه وخت کې لوی او لا بلوغ ته نوم رسیدلې وسویف هغه غلام ته وای چې د یو ګره مراهق وي چې بلوغ ته نږدې دی یو د دې مراهق نه لکته درجه کې دی د دې وای زدا سه عمر کوم چې لا بلوغ تم نږدې نوم خو بی بی به زما سر مسح کو چې ما د بچی خبره به ورته وکي او د دې دا بچی بیا شهید شوه او دا را لټول خلق په انتظارو ځکه حجاج ظالم چې دې شهید کو نو به پسولای کو نو را خلق ګوري چې دا عظیم بچی دی او عظیم مور د چې سبا وای نو دا د لاش د لاندې ودرې دا هغه خبرې اوسم تاریخ کې پړکی ورته وي سمره خایسته ښکار چې باطل ته جوکاو نشوي احجاج دې له سخت سخت خبرې وکي ناغه ورته وي تا زما په بچی دا غ دنیا خراب کا وغه تا لستا خیرت سکو او حجاج خبرې کولی به سخه کو نو کو سره کته کو ویزه گواہی کوم چې ما د رسول الله علیه السلام نوریدلی چې بنو ثقيف قبيله کې وا کذاب وی او مبیر وی نو کذاب همغو کتو او هغه مبیر ته د یو لاک شل زره خلق چې په دې کې لوی صحابه دي لاستړي دي قتل کړي اې دې دنیا څومره لوی ظالمان قتل دي دغه یو داسې دی چې تاسو نه زواورم خو خبره د بل لا هغه په خبر ځان پوي کوي خو چې ما دا غن خپل واوریدل دي ته علو سند وای یعنی زما او د نبی رسول الله په منځ کې یو سړی کم شو ما تاسو نه خبر اوریدلې و خو تاسو د دوی نه اورېدلې ادواړه ژوندۍ نو زه د دې لپاره کوشش کوم چې ستا په ځای د دنه مو اورم چې زما د نبی رسول الله د خبره دا سند اوچت شي او واسطه کم شي وګور حدیث اورېدلې خود علو سند د پارسو په علو سند پوي شو ها دی د پار جابر رضی الله عنه وای فبتعت بعیرا اخم واغستو اې دی لګورای صحابه له بدین څنګه ګران نو چې دور دور سفر کې دی فشدت تو الیه رحلی نو ما پی کی جاو او تړل یو میاش حتا قدمت الشام شام تراغه د شام او د مدینه منورې په منځ کې زورګونه کیلومتر دي حدیث اورېدل دي خودل چا چې ویل نو عکس په شام کې فیضا عبد الله ابن انیس عبد الله ابن انیس رضی الله عنه یو صحابیو د سره دا حدیثو فبعثت الیه نو ما ورته خبرو لګلو ان جابرن بالباب چې ستا په دروازه کې جابر رضی الله عنه ولاړ دی فرجع الرسول هغه قاصد داغه خادم کور ته لاړو دی ورته وی ولوای چې جابر رضی الله عنه راغله فرجع الرسول قاصد واپس فقال جابر ابن عبد الله وی زما مالک عبد الله ابن انیس رضی الله عنه وی چې دا جابر ابن عبد الله دا خو مشهور صحابي اے دا الله د حبیب ور سره ډېر مینا وا او دته په ليله البعير کې پنځويش کرته په یو شپه کې د مغفرت سوال کړي اے په یو ځل چې پیغمبر علیہ السلام وی الله د افلانه او بخي پنځويش ځل ورته سوال کړي نا فقلت نعم ما و او جابر ابن عبد الله ام د مدینه الرسول علیہ السلام نراغله فخرج ناغروتو او دور په hebat وروته چې ځان پسې صادر را خفات فعت فعتنقني ما سره غاړه ملاو کا وګوره سفر د وجن صحابه سکړي معانکه کړي اچي کلی کې سفر نشته نو مصافحه کاوه خبره بدل لیا دی کنا اوبای نو کلی کې خلکو لور غاړو ضعیفه چې سفر نه سوګراشي نو څه کوي وای ما سره معانه کو ک قلت حدیث بلغنی یو حدیث ته ما ته رسیدل لم اسمعه ما اوریدل نو خستا نه چاراله نقل کړي خشیت و نموت او تموت خو زه ریدم سه نه زو وفات شم یا تاسو وفات شئ نو ما وی چې تاسو د خلینه واورم د رسول الله علیه السلام د حدیث وګوره یو حدیث پسې یو میا سکړه ادا پیدل سفرو او سم ګور الله دې موږ تاسو له د ارض القرآن د کتو توفیق راکړي شام لچیزي یو ګور سعودي حکومت د دنیا په سمرا یعنی مالدار ترین ملکونو کې اوسم جزې نو 2300 کیلومتر کې آبادی ناراضي شاړه ده چې تبوک لزی او شام لزی 2300 کیلومتر کې بتاله شرط دا سی وټر راشي هم دا سینی زه په زه باز خارون دي نو چې هغه وخت کې بسم را شاړه او یو تن د جنتیانو نه یطلبه بمظلمتن مطالبه کوي د نه د ظلم اور ته وترغیزی نه جنتی په د حق ده پر مون پروان نه کو کو څوک مو کن زلو کچاله مړل درد رسولو کپچا مو تهمت لګولو کده چا حیا مو اغستا کده چا مال مراکب کو قلت ما وكيف سرنګ بيد الله حبيبا وانما نات الله عراتا بهمن موږ خو الله ته بربندو او شی بمنی نو که چا ظلم کړي دې دنیا کې خو چا ظلم کړي خلک وې دومره مجرمانه کې اتا باندې مو دومره د هغه جرم کې خو قال بالحسنات والسيئات نبی علیہ السلام وی نیکو بدو بدلوي اچا سره د ظلم کړي کنزلی لیکلی والد دې ټکول دې نور ظلمونه شوی نا بو ی الله د ما سره ظلم کړي نو استاد منزونا نیکي با الله غل ورکی اکه نیکي ختم شوي نو داغه ګناهونه به پتا انبار کی نو پرز د قیامت هغه بدله کو زیدل به په پیسو ټکونی چا سره شې نشتا اکه شیم نو په دې خلاصې نشتا بالحسنات والسیئات پنیکو په گناهونو بئی او دا حدیث سیسا انشاءاللہ سباب بیا وائی وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او ته استادانو اصول فروع عمرو ژوندو حاضرین او غایبین ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم موږ ته داسې ژوند توفیق راکې چې میدان د محشر کې زموږ په غاړه او گریوان کې د چالاس نه الہ العالمین موږ د دین او ساتي چې موږ ظالمان جوړ نشو او موږ رب کریم مظلومان جوړه الله د خپل رضا کارونه زموږ نواله او سمره حقوق مو استاد ضایع کړی الله معافی را لوکي او که استاد بندگان حقوق مو ضایع کړی الله اغینم د شریعت مطابق د صحیح توبې توفیق راکړي سمره بیماران دی الله شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي